علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود دې دا نه دا دویم باب شروع شو او په دې دویم باب کې دا بچلیږي تر اتلسم آیات پورې په دې کې به ذکر کوي احوال د مشرکانو چې خوس دا دعوت چې چلیږي نو بیا مشرکان څه چل کوي په دې ټیم کې په دې ټیم کې د قران مخالفین څه چل کوي نو پدې کې دی بات ته ویل کیږي جدال المشرکین مع الانبیاء د مشرکانو جګړه د پیغمبرانو سره څنګه جګړې وسره کولی او پیغمبرانو ورته څه جواب ورکولو څنګه دم کوي ورکول بیا په اخر کې به تخویف ورکي او پاغي باندې به تختمي په اخر کې به بیا جواب د یو سوال وی چې د مشرکانو خو بعد ښه عملونه دي دا غي به څنګه چل کیږي نو دا غي جواب برته وکي اوس ګورئ علم یاد دا به سلور علم راځي په اولنی هغه اړیو کې بابا بي نو دی اولنی علم کې دغه دی جدال المشرکین مع الانبیاء د مشرکانو جګړه د پیغمبرانو سره علم یاتکم آیا نه دراغل تاسو ته نبا الذین خبر دا کسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نو قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام او عاد عادیان او ثمود او ثمودیان والذین کسان من بعدهم چې پس د عادیان او ثمودیان نو نور راغلی دي لا يعلمهم الا الله نه پیجنی اغوی لرا ہے نه پیجنی اغوی لرا الا الله مگر یو الله نور ډیر اقوام تیر شوی دي چې دا هغه نورستو هغه چاته دی معلوم ابن کثیر د دې آیات لاندې لیکلی دي رحمه الله وای چې د نبی صلی الله علیه وسلم شجره د معد ابن عدنان نه برکه سو بوزي وای دا دروغ وای دا سدی دا دروغ وای ایس پته نه لګی چې مخ کې سوفو ډیر مخلوق راغله دی الله وی لا يعلمهم الا الله الله نه بغیر بل چاته نه معلوم دی دا کې ابن مسعود چې چې بکله قران می دی آیات لبر اور رسیدو نو به کذبن نسابون دا نسبت نسب بیانون کې چې کوم عرب به نسب بیانو نو آدم علی السلام ته به رسو وی دروغ وی الله وی چې لا يعلمهم الا الله تاسو نه معلوم او دوی را پاتی او دوی د ځان نه بیانې نو دا نشته جاءتهم رسلهم بالبينات راغلیو دوی ته رسولان د دوی بالبينات په واضح دلایل باندې خکار خکار واضح دلایل ورته راوړو نو چې راوړي ورته چې هغه دلایل به راوړل پیغمبرانو اوس دا جګړه شروع کیږي فردو فردو ايديهم في افواههم نو فردو ايديهم نو وبګرځول دي مشرکان لاسونه خپل في افواههم په خلوخ پلو کې اے په خلی کې به لاس ورکړو څه د پاره به ورکړو څلور معنی مفسرین کړی دي یو لاس سره کی دي کنه خندا ورشي نو پیغمبرانو پورې به خندل د خندا د وجنه به خلی ته لاس نیول یو معنی دا ده دویمه معنی دا ده فردو ایدیهم فی افواههم پخپل خلی کې به ګوتی ورکړ الله کې ورکړو لکه سړی چاته غوسې کنا خوښوي چې لری دا اوسور مونږ ترار دا خبره کوي نو د غصې د وجنه به خلی کې ګوتی ورکړي از سورت ان آل عمران کې تیر شوو عضو علیکم الانامل من الغیظ د غصې د وجنه پتاسو ستاسو په خبر باندې ګوت په سرونو چکونه لګي نو دا کار کوي دریم دا د فردو ایدیهم فی افواهین په خلی به لاس کې خو د کله سړی بل سړی غلې کوي کنه دلته په خلی لاس کې خاموش خوشوي پیغمبر ته به داسې دمکی ورکولا سلورم دا دی راځم به پیغمبر له په خلی لاس کې خو خوشوي خپل لاسونه به کې خود خود پیغمبر په خلی به مکه ودا خبري دا به ورته وی وقالو او ورته به وی ان کفرنا یقینا مونږ کفر کو بما پاغه سبانه مونږ انکار کو دا غسنا اور سلتم به چې تاسو پرالی ګری شی وی نه منو استاد خبره چې تا مونږ تر اوړی دا دا مونږ نه منو و انا لفی شک او یقینا مونږ په شک یو مما دا غسنا تدعونا الیه چې تاسو مونږ تدعونا نا الیه چې تاسو مونږ را بلې یغیتا مری بن سخ شک سخ شک ته مونږ ستاسو په خبره کې دا دعوت دا دعوت مونږ د کې شکیان یو دا کوم خبره تا مونږ تراو باسلا نو رسولانو به جواب ورکو قالت رسلهم نو او به ورته رسولانو اف الله شکن افی دعوت الله شکن آیا په دعوت د الله کې شک دی افی توحید الله شکن آیا په توحید د الله کې شک کوي فات مم فاتر السماوات چې پیدا کوونکې د اسمانونو دی والارض او د زمکو دی دا په بار کې تاسو شک کوي ظالمانو پوښوي دا څه کوي يدعوکم ليغفر لكم تاسو رب لي الله تعالی دې لپاره چې بخنو کی تاسو ته من ذنوبکم دا غر رحم ته وګوري تاسو دې انکار ته وګوري چې تاسو ته بخنو کی د ګناو نستاسو و يؤخرکم ورستو کی تاسو الى اجل مسمى ترغنيټه معلومي پوري عذاب در باندې را نشي هغه دې لپاره تاسو دعوت درکې نو دی دی دغه به ته وی مشرکینو قالو دی به وی ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر زمون غوندې بشر یې تاسو زمون کې څه فرق دی مونږ او تاسو یو شی یو مونږ کې څه فرق دی تريدونا تاسو من اراده لرئ ان تسدونا عما كان يعبد اباؤنا چې تاسو منع کوي مونږه عما دا غسن کان يعبد اباؤنا چې عبادت کول پلارانو زمونږه د پلار نکد دین نه میاړي دا دا څه کوي فاتونا بسلطان مبین نو راوړی مونږ ته هغه دلیل کارا نو دلیل کارا خو به راوړو خو یې به دا نه مني یا فاتونا بسلطان مبین هغه دلیل کارا معجزه عذاب را تراول ذکر لا استخلاف تک عذاب راولي وی راول قالت لهم رسلهم نو او به دوی تر رسولانو د دوی ان نحن الا بشر مثلکم یقینا مونږ خو یو مگر بشر تاسو غوندیو او بالکل تاسو غوندته بشر یو خو لیکن فرق شته فرق دا دی ولكن الله يمن لیکن الله تعالی احسان کوي علی من پاغه چا باندې یشا او چې وی غواړي من عبادی د بندګانو خپلنا اے په مونږه احسان وکړو مونږ ته وحی وکړه دا خدای الله خو خدای نو ستاس تن نکړي مونږ خدای غي نه ذمہ وار الله تعالی مونږ ته وحی وکړه پاغه باندې مونږ ته افضلیت او غرواله راکو وما کان لنا ان ناتیکم او نشته دې مونږ لره اختیار ان ناتیکم بسلطان چراو تاسو تک معجزہ معجزه مونږ د سلطان دلیل معجزه مونږ نشو راوړې الا باذن الله مگر په اذن د الله باندې هغه به د الله په توفیق کیږي د الله په مدد باندې بکیږي مونږ یې نشو کولې وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې د ځان سپاری مؤمنان ومالنا او دی پیغمبران دی به دمکی ورکړه چې دمکی ورکړه هغه به په الله ځان سپارلې وما لنا تشوی دی مونږ لرا الله نتوکل علی الله چې مونږ دې ځان نس پارو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او یقینا غی الله تعالی مونږ ته خود دې لارې زمونږه تفصیل هدایت تفصیلی مونږ ته الله تعالی کړې دی نو بیا مونږ په الله ځان څنګه نس پارو ولا نصبرن علی ما اذیتمونا او خامخا مونږ به صبر کو په هغه سبا باندې چې تاسو مونږ ته کم تکلیف را کوي اے را کوي تاسو بس تیم به صبر کو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص متوکلون خاص په الله باندې ځان سپاري المتوکلون ځان سپارون کی بس منګه په الله ځان سپارل وي وقال الذين كفروا اس بیا د دې مکالمه وقال الذين كفروا نو بیا کسان چې کافرانو لرسلهم رسولان خپلتا ویل نخرجنکم من ارضنا خامخا یقینا من به وباسو تاسو د خپل کلینا د خپل خاورنا د خپل ځمکه نه مو باسو او لتعودن یا بتاسو واپس کیږي فی ملتنا زمون په دین کې زمون دین ته برازي غنې نم پریږدو فاوحا الیهم ربهم نو چې کله ودا کار شو نو الله به او وحی به کړ دوی طرف د دوی پیغمبرانو ته ویل نو لکن الظالمین خامخا مون به تبا کو دا ظالمان چې اهل حق د کلی نشړی دا لوی ظالم دی الله به دې تبا کو مزه ولنسکننکم الارض او خامخا تاسو به اوسو په دغه ځمه کې من بعدهم پر رستلو دوینا ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا دا بشارت چې دی لمن د پار راغ چا دی خاف مقامی چې یریږي د ادری دو زمانہ زما مخ ته د ادری دو نسوب داریږي نو هغه د پار دا بشارت دی و خاف وعیدی او خیر دغه او یریږي د سزا زمانہ زما د دمکې نسوب یریږي نو هغه به زسکو ما په دغه مخ کې اوسوم هغه ته دا بشارت ورکوم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد طلب د فتح کو دواړو ډلو اے مسلمانانو بوي الله دې موږ مدد وکي کافر هم داوي چې الله دې موږ مدد وکي او کوم الله منو مشرکانو نو هغه بم وی ابو جهل د کعبه غلاف اونی ولو وی اللهم اللهم انصر احد الفئتين یا الله په دوه ډلو کې چې کومه په هدایت باندې هغه هغه فتح ورکي هغه نه چول شوی د جهنميانو نه هغه بس کوي هغه بیا بیس کی یتجرعه ګټ ګټ بس کی هغه لرا اے ګټ ګټ بیس کی ها یو ځل باندې نشیس کړي هغه هغه انتهایی ګرمي دي نو دی وجنا وخت انتهایی ترخی زهریه شه دنو هغه بده ګټ ګټ کی په جهنم کې ولا یکاد یسیغه او نزدین دا چې په اسانۍ سره تیری کی په مارای کې په مارای کې تیری کې دا داسې غپ نه لې و یاتیه الموت او چې کله دې دا وبس کی نو را بشی د تا الموت مرګ مرګ بو تراشی نو ورست کوی و ما هو بمیت دې باندې مړ کیږي نه و یاتیه الموت را بشی د حالات د مرګ اسباب د مرګ بالکل دا تکلیف په پراشی چې لکه مرګ چې بس راغی من کل مکان د هر طرف نه و ما هو بمیت او نه به دې مړ کیدون کې همړیږي نه مرګ پکې نشته دا شان بجوان دی ها او هغه حدیث کې راځي کنه چې کله دغه جام خلی ته ونیسی نو دا هغه جام د نیول سره به د مخ هغه سرمن شلق په جام کې ورا پریوږي دومره ګرمي به ښا و من ورائه عذاب غلیظ او د دین مخ ته بیا عذاب غلیظ عذاب دې ډیر سخت ډیر سخت عذاب دې بیا دې سره مخ ته نور عذاب دې مثل الذین کفروا اوس دا جواب د سوال دی چا سوال کو اعتراض داو کو چیرې د دې کافرو د دې مشرکان هم دې خخه عمل نو دې خخه کارونه به هم کول ابو جهل بارک مې ته ویلو 50 حجونه کړیو کنه د بیت الله شریف او تلبیه به ویلا او د بیت الله جوړ کړي ما غو دا اوس په کومه بنا باندې جوړ دا بنا ابراهیمی نه دا بلکې دا د ابو جهل په ترتیب باندې جوړ دی نو دوی خدا خو کارونه کړی دي د دې بس چل کیږي الله وای مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافران دي بربهم فرق پل باندې اعمالهم مثال دا عملونو د دوی کرما دین پشان دی یرو دی یری وته وای تاسو کنه لرګي چې سړی اوس وځي هغه یره کی وی اشتدت به الريح نو دا یره دا پرتا دا اشتدت به الريح نو سخت راشي په دې باندې الريح هوا فی یوم عاصف په هغه ورځ د تیز سیلای کې تیز سیلای والا ورځ دا هوا پراله نو څه شي غیري ایری چې تلاړ چې خلار شي ورکی شي کنه ختم شي الله وی د کافر د اعمال دغه مثال دی مثال تطبیق داسې دی چې کافر عملونه کوي خو شي مثال دا عمل د یو لرګي د فائدہ خو بو کی خو دی خواته د شرک هم کوي نو عقیده عمل صالحه بغیر د عقیده صحیحه نه قبليږي نو دې چې کله او سره شرک کوي نو دا شرک په مثال د اور باندې دی نو دې شرک ور لسو کړو دا دغه چې کوم دې اوس وزول د عمل نو چې کله دې مړ شنو دا دا سره که هوا ته پراله نو بي خط په تیزی سره غیر ورکه کی نو دغه شان د عمل هیڅ فائدہ نشته الله ویل ته عمل څه فائدہ نه ورکه